حضرت جابر وی واقع بیانی چې بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا منس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هونین غذا کړی ده بی اندازې مال او بی اندازې قیدیان دي جعرانی ته روستی دي او جعرانه کې تاسو ویلو څه د پاسه لس شپې رسول الله وکړي چې دا خلک به راشي مسلمانان به شي موږ به دا هر څه ورکړو هغه رانلل نو پیغمبر علیه السلام دا تقسیمول بیمار دی که نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقسم غنیمتا هغه تقسیمو د هنین غنیمت چرته تقسیمو بل جعرانه په جعرانه کې زمونږه عمرو والا اوس ډیر ځای هغه ځای ته خلک ځي او د هغه ځای نه عمرې کوي خو خیره سره که لاړی نو دا ځای د عمرې دی خو ګورې میقات نه دی ریاضه میقات نه دی اس قال له رجل ناګانه اوی رسول الله ته یو سړی اوس پیغمبر علیه صلات وسلام دا خمس نه دی د غنیمت خمس دی راواغشتو او بعضې خلکو له لږ ورکو بعضې خلکو له ډیر ورکو تاسو ویلو په غنیمت کې د رسول الله مکمل اختیار و چې څنګه تصرف یې کوو هغه به پکې کوو نو رسول الله صلی وسلم دا تقسیمول تقسیمول د هر سړي حالت ته به یې کتل او د هغه د حالت مطابق به شی ورکو اس قال له ناګانه اووی رسول الله ته رجل یو سړي داسې ناپوهه سړی و وایي ذوالخویسره د هغه نامه وه او د بنو تمیم قبیلې و داسې بانډچي غوندې سړی و ده ووی رسول الله ته چې حضرت اعدل عدل وکړه چا له کم ورکې چا له زیات ورکې نو لږ عدل وکړه هلکه عدل خو هغه وخت کی چې د چا په یو شي کې حق برابري نو په خمس کې خو زما او ستا حق نشته دی کې خو رسول الله اختیارمند دی رسول الله د حالاتو مطابق ګوري یو سړی به وږي وي یو سړی به وږي نه وي نو وږي له خو ډېر شی ورکول پکاري اس قال له رجل ناګنه اووی رسول الله ته یو سړي چې اعدل عدلک عدل کوه برابروالی قال رسول الله وته وی لقد شقیت یقینا تبه بدبختی تبه ناکامیابی ان لم اعدل کما عدل نکو کما عدل نکو نو ته ناکامیابی ولی ستا په ما ایمان دی ته دعوه د دې کې چې زه د رسول الله اتباع کوم او نعوذ بالله ته نن د داسې کس پسې روان چې هغه عدل نه کوي نو چې څوک عدل نه کوي ظلم کوي نو ته د ظالم پسې روانې نعوذ بالله نو دا خو بیا ته بدبخته شوې یا دا دی چې لقد شقیتو د واحد متکلم څخه کې زه به بدبخت یم زه به ناکامیاب یم که ما عدل ونه که وروره بنیادي څیز هغه عدل دی نو چې عدل سړی کوي سړی تقواداري نو چې عدل پرېږدي منځونه دې هم کوي هر څه دې کوي هر څه دې کوي نو خو بیا دغه دې بدبخته دی ان لم عادل که چېرې ما عدل ونه کړ بله سرنامه ږدي باب ما دا باب دی د هغې من النبی صلی الله علیه وسلم چې احسان وکړه پیغمبر علیه السلام علی اساره په قیدیانو باندې من غیر ان یخمس بغیر د هغې نه چې خمس ترې والي هلکه قیدیان رالل قیدیان د کافرو قیدیان رالل او زمونږ امام مشر هغه قیدیانو باندې احسان کوي چې زه تاسو ما مفت پرېښوی دلته به تې خمس الي که نه چې لکه ستا دونه قیمت دی مثلا پنځه زر روپۍ دی قیمت دی زه نور مې پرېښې خو دا زر روپۍ خمس دغه راکه نو آیا دا ټول قیدیان دی مثلا د دې پنځه لکه روپۍ دي زه دا هم خوشې پرېښو نورې پیسې نه الو خو پنځمه حصه دې راکي وایي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم قیدیانو باندې احسان وکړه خاص کر په بدر کې لیکن د هغې نه خو مو څه هغه وانغش معلومیږي د پخوا نه دا خبره را شروع کړې ده چې په خمس کې اختیار د تصرف چاته رسول الله صلی وسلم ته نن چې د رسول الله کم سړی قیم مقام د اسلامی حاکم اغلی دی باب من دا باب دی د هغه چا باب ما دا باب دی د هغې من النبی صلی وسلم حضرت محمد ابن جبیر روایت کوي د خپل پلار محترم نه چې هغه حضرت جبیر دی دی وی د بدر غذا شوې ده مسلمانان مدینې ته راغلي دي د کافرو قیدیان هم مدینې ته راستي شوي دي او دا کافران یو یو راځي او د خپل قیدی فدیه ورکوي او قیدی ځان سره بوزي چې ګورو دی کې د غم راغی جبیر ابن مطعم ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال هغه ووی فی اسارا بدرن په باره د قیدیانو د بدر کې رسول الله اوی په باره د قیدیانو د بدر کې اوس دا جبیر راغلی دی د دوی د کورنۍ یو قیدی دی اخلاصی نو پیغمبر علیه السلام د حضرت جبیر د خوشحالولو لپاره څه وایي که پلار خو د نن ژوندی وی که نه او هغه زما سره په دې قیدیانو کې خبره کړې وي ما به ورته مفت پریښې وي معلومیږي دا خبره چې مفت پرېښودل څه شو جایز دي که نه که جایز نه وي نو بیا ولې پیغمبر علیه السلام اراده کوله نو څه ورته وایي لو کان المطعم بن عدي که چېرې وې ستا پلار مطعم ابن عدي حیا نن ژوندی وي او ثم کلمني او بیا زما سره خبره کړې وي په دې بدبویه خلکو کې که ستا پلار مدعم زما سره خبره کړې وي فی هاولا انتنا په دې بدبویو کې مراد د بدبویو نه څه دي دا کافران بدعمله که چېرې هغه زما سره خبره کړې وي په باره د دې بدبویو کې چې حضرت دا موږ ته خوشې که لترکتهم نو ما به دا قیدیان پریښې وې له د دې دغه دپاره د مطعم دپاره ما به خوشې کړې وي معلومیږي دا خبره اوس وګوره بغیر د خمس نه ما به خوشې کړې وي معلومیږي دا خبره چې قیدیانو کې که سړی خمس وانه لي دا صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ولې کوي که حضرت مطعم ژوندی وي او زما سره په دې قیدیانو کې خبره کړې وي نو ما به ورته خوشې پریښې وي ورکړې به مې وي هغې وجه دا ده چې د جبیر د رسول الله سره احساناتو او تاسو ویلو چې ګورې رسول الله احسان پروش د فراموش نو پیغمبر اسلام سره به چې چا احسان وکړو د عمره عمره به د هغه یادو چې ما سره پلانی احسان کړی دی دقسې مطعم د رسول الله سره دوه احسانونه و یو تاسو مخکې ویلی چې کله حضرت خدیجه بیبي بی هم مړه شوه حضرت ابو طالب صاحب هم وفات شو د رسول الله د سوري څوک نو چې نه و پیغمبر علیه السلام روان شو طایف ته چې کیدی شي د طایف خلک زما مرګتي او کی هغه بد عمل هم د پیغمبر اسلام ډیره بی ادبی وکړه بی احترامی نو بیا پیغمبر علیه السلام چې مکه مکرمه ته رانږدې شو نو حیرانو چې خدای یو څنګه مکې ته لاړ شم هسې مې دا خلک خلاف وو او چې زه اوس لاړم یمن ته او د یمن کار ونه شو نو لا مې خلافي دې کې حضرت مطعم راغی وسله ورسره ده کورنۍ ورسره ده وایي راځه حضرت مکې ته زما په جوار کې او زما په پنۍ کې راشه او څوک به درته بره ونه ګوري نو هغه راغې بیا چې دی نو د حضرت مطعم په جوار کې او په مکه کې بیا اوسېده دا یو احسان یې ورسره ریاضه خو یو بل احسان یو وسره ستاسو د حشم وی کافران نه دي قریش او بنو عامر بنو کنانه قریش او بنو کنانه د بنو هاشم خلاف رستو را روان دی رستو خلاف یو فیصله وکړه چې دې قر دغه باندې بنو هاشم باندې نه به نه ښځه کو نه به تې ښځه کو نه به پې څه شی خرڅو نه به تې سالو بایکاټ به د دوی سره دا کاغذ ولیکل شو په خانه کعبه کې دننه راځوړن شو څه درې درې نیم کاله چې دی مسلمانان او کافران بنو هاشم او بنی مطلب دا په دې دغه کې شیب ابي طالب کې دا مطعم نه دی د دغه معاهدې د ختمولو دپاره د ډېرې منډې ووهلې یو مطعم یو حکیم ابن حزام دوی ډېرې منډې والې وې نو رسول الله هغه احسان یادو لترکتهم ما به دوی پریښې وې له ستا د بابا دپاره د مطعم دپاره بیا سرنامک دی بابون دا یو باب دی چې په خمس کې د رسول الله دپاره مکمل اختیارو نن که یو حاکم یو غنیمت راشي او خمس والی په هغه خمس کې هغه ته مکمل اختیار شریعت ورکړی دی چې چاله ورکې او څنګه لګې ومن الدلیل او د دلیل نه علا ان الخمس په دې خبره چې خمس چې دی للامامې دا لپاره د حاکم دی د وطن اسلامی بادشاه چې وي د خمس مکمل اختیار د هغې چې هغه څنګه لګوي هلکه د دې څه دلیل دی نو وی د دې دلیل چې دی نو هغه دا دی چې وانه یعطي او دا امام به ورکوي بعض قرابته بعض قرابت لا دون بعض نه بعض ته امام دی مثلا رسول الله دی او هغه ته چې دی خمس راغی نو وزوی القربا دی که نه نو د اقرباو حصه بعضې اقرباو ته ورکوي او بعضو ته بعض تر زامنو لی ورکوي بعضو لی نه ورکوي هلکه د دې دلیل کم ځای دی چې رسول الله ته مثلا دونه مکمل اختیار دی یا نن د وطن باچا ته دونه مکمل اختیار دی چې هغه په خمس کې څه تصرف کوي یو قسم خلک یو له ورکي او بل له نه ورکوي دا جایز دي وایي د دې دپاره دلیل چې دی څه دی ما قسم النبی صلی الله وسلم دا هغه دی چې کم تقسیم که پیغمبر علیه صلات وسلام لبنی المطلب دپاره د بنی المطلب و بنی هاشم او د بنی هاشم من خمس خیبر خمس د خیبر خیبر غذا چې وشوه بې اندازې غنیمت پکې راغی په هغې کې رسول الله خمس وویست پنځمه دا پنځمه یې راواغشته د ذوي القربه وي سنه ده دی یې راواغسته بنو هاشمو له یې ورکړه چې هغه د رسول الله ډبر دی او بني مطلب له ورکړه چې دا د رسول الله د تر زامنو لیکن دی پلو نور دوه دغه تره زامني وو بني عبد شمس او بني نوفل هغې له یې ورنه کړه حال دا دی چې هغه هم خپلو تره زامنو دی هم تره زامن دي معلومیږي دا خبره چې دغه د امام ته او رسول الله ته مکمل اختیار و چې بعضې اقرباو ته ورکوي بعضو ته نه ورکوي بني هاشمو ته یې ورکوله بني عبدشمس ته یې نه ورکوله بنی مطلب ته ورکوله او بنی نوفل ته یې نه ورکوله ښه دا خبر را روانه ده انشاءالله پوه به شئ وقال عمر بن عبدالعزیز او اوی عمر ابن عبدالعزیز چې لم یعمهم بذالک رسول الله عاموالی ونکو قریشو ته بذالک پدی رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ خمس راواغشت نو د ذوی القربه او حصه به ټول خپلوانو ته نه ورکوله بعضو ته به ورکوله بعضو ته وی نه ورکوله معلومیږي دا رسول الله الاختیار یو ولم یخص قریبا او رسول الله نه دی خاص کړی یو رشته دار دون من دی خوا د هغې نه هو احوج الیه چې هغه ډېر اجتمني هغه ته و ان کان الذي اگر کی هغه کس اعطا چې رسول الله هغه ته شی ورکوي هغه وي لرې د ده نه کیسه داسې وه کله به رسول الله داسې چلو کو چې یو به نږدې رشته دار ده بل به لرې رشته دارو خو دا لرې رشته دار به ډېر ضرورتمن او دا نږدې به ضرورتمن نو نو پیغمبر اسلام به داسې چل نه کوو چې دی نږدې لی ورکه او لرې لی مه ورکوه نه رسول الله به هغه لرې ته ورکو اگر چې هغه سړی به په قرابت کې د رسول الله نه دغه و لرې و ولم یخص رسول الله نه دی خاص کړی قریبا خپل نږدې رشته دار دون من دې خوا د هغه چانه هو احوجو چې هغه ډېر حاجتمن الیه هغه ته و ان کان الذي اگر کو هغه کس اعطا چې رسول الله به شی ورکو هغه به اوس لرې په قرابت کې به لرې و دا بل به نږدې و خو د حاجت د وجې نه لرې له به یې ورکه نږدې له به یې نه ورکاو ولې دې حاجتمند ته به یې شی ولې ورکاو وی لما یشکو الیه د وجې د هغې نه چې دې لرې به شکایت وکړه رسول الله ته من الحاجتې د حاجت هغه به وي حضرت زوږ ما بچی می اوږي دینار دی پیغمبر اسلام به هغه لرې ته ورکو یو د وجه د شکایت نه او دویم به ولې ورکو ولې ما مسهم او د وجه د هغې نه چې رسېدلو دی ذوي الاقرباو ته فی جنبه په طرف د رسول الله من قومهم د قوم د هغوی نه وحلفائهم او د هغه خپلو هم معاهدونه رسول الله به اقرباو ته شی د دې وجې نه ورکو چې د رسول الله د وجې دې خلکو ته به د خپل قوم نه تکلیف رسېدلی و لکه ګوره بني مطلب بني مطلبو ته د کافرو د طرف نه تکلیفونه ورسېدل او دا ولې ورسېدل د رسول الله د وجې نه چې تاسو ولې د رسول الله مرګتیا کوئ وینو شریعه حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن المسلم عن جبير بن مطعم قال جبير بن مطعم وي په دې خبره ځان پوي کې رستو بیا را روانه ده د رسول الله د والد محترم نامه ده عبدالله د هغوی د پلار نامه ده عبدالمطلب د هغوی د پلار نامه ده هاشم د هاشم د پلار نامه ده عبد مناف عبد مناف خیال کې راځي د رسول الله د نیکه نیکه دی ښه د نیکه نیکه دی د ده څلور زامنو د عبد مناف یو هاشمو یو مطلبو یو عبد شمس او بل نوفل ګوره څلور واړه زامن دي د چا د عبد مناف د دې نه بیا خاندانونه رالل یو بني هاشم شو د رسول الله خاندان یو د مطلب خاندان شو دی ته وایي بني مطلب او یو شو بني عبد شمس او بل شو بني نوفل په خیبر کې چې د کله خیره سره جنگ وشو غنیمت راغی نو د غنیمت خمس رسول الله راواغشت خپل ډبر لیم ورکه بنی هاشم له راواغشت بنی مطلب له هم ورکه خو بنی عبد شمس او بنی نوفل له ورنک دی دو کورانو دی دو کورانو رسول الله ته شکایت وکړه چې حضرت دی بني هاشم وله ورکې نو په دې خو موږ هم پوهېږو چې هغه ډېر لوی خاندان او عزتمن قوم دی ځکه چې په دې قوم کې ته خو په دې نه پوهېږو چې ته بني مطلب ته ورکې او موږ له نه راکې حال دا دی چې موږ او هغه تا ته په نسب کې دغه یو شي یو دا ولې نه راکې دا خبره کوي قال جبیر ابن مطعم وی مشیت انا لاړه لمزو و عثمان ابن عفان او حضرت عثمان عثمان چې دی دا د بنی عبد شمس قبیله وخه د بنی عبد شمس دا تاسو ورته نه وایې بنی, مغ... بنی امیه بنی امیه هم د دې کورنۍ نه دي ښه او دا دغه نه دی جبیر ابن مطعم دا د بنی نوفل قبیله دی نو لاړم زه او حضرت عثمان ابن عفان چاته لاړو الی رسول الله صلی الله وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقلنا موږ ورته ووی یا رسول الله ای د الله پیغمبره اعطیتا تا ورک خمس تا ورک خمس بنی المطلب بنی مطلب تا هاشم تا دیم ورک بنی هاشم تا هغې خو پوهېږو چې هغه خو ستا د وجې نه الله وله ډېر لوی قدر ورکړی دی خو چې دې بني مطلب ته دې ورکه او موږ له نه راکې په دې نه پوهېږو تا ورکه د خمس حصه بني مطلبو ته وترکتنه او موږ دې پریخو بني نوفل دې پریخود بني عبد شمس دې پریخودل خو په قرابت کې ونحنو موږ شیو وهم او دا بني مطلب من کتاتا په قرابت کې به منزلت واحدت په یو منزل کې په یو مقام کې هغه دې هم د تره زامن دي موږ دې هم د تره زامن یو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته نه دا زه چې زویل قرباو له د عیسی ورکوم نو صرف د زویل قربا د وجنې نه ورکوم بلکې د نصرت او د امداد د وجنې ورکوم او بنی مطلب په هر وخت کې د بنو هاشمو سره ولاړ دي د بنی بنی مطلب چې دی د بنی هاشمو د وجنه د قوم تکلیفونه هم برداشت کړي دي هرڅه کړي دي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی انما بنو المطلب بشک زمون تر زامن بنی مطلب و بنو هاشم او بنو هاشم چی دی شیء واحد هغه سره داسې یو شی دی په بدی کې او په هر څه کې سره یو دي هغه یو څو کاله مخکې چې قریشو او بني کنانه د بني هاشمو خلاف معاهده کوله نو بني مطلب د بني هاشمو سره ودرېدل خو عبدشمس او نوفل لاړ د قریشو سره ودرېدل د دوی خلاف ودرېدل وقال الليث حدثني يونس وزاد په دې روایت کې دا زیات دي چې قال جبیر جبیر وی چې رسول الله بني هاشم ته هم شی ورکه مدي مطلب ته هم ورکه خو دې نورو دوو ته ورنکه ولم یقسم النبی صلی الله علیه وسلم او په تقسیم کې ورنکه پیغمبر علیه السلام لبنی عبد شمس بنی عبد شمس ته چې هغه د عثمان صاحب دغه دی قوم دی ولا لبنی نوفل او نه بنی نوفل ته څه شی چې هغه د جبیر قوم دی وقال ابن اسحاق ابن اسحاق سوی و عبد الشمس و هاشم والمطلب او مطلب اخوة لأم دا د پلار او د مور سکه رونه دي و امهم عاتقه بنت مره او د دوی مور چې ده نو هغه عاتقه بنت مره ده وکان نوفل او دا نوفل چې دی اخاهم لابیهم دا د دوی رورو خو د پلار نه دا پکې بله ووه دا څلور رونه دي که نه دا څلور دي زامن دي د عبدمناف هاشم مطلب عبد شمس دا درې واړه نه دي دا سکرونه وخه لابن همو او لامن همو پوه نه شوې هاشم او دغه دی دا مطلب او عبدالشمس دا درې واړه سکرونه د دوی مور چې ده د هغې څه نامه وه حضرت عاتکه د دې نامه وه او بیا دغه دی ده دا دغه نه دی دا درې خوسکه دي خو هاشم او تاریخ کې دا دغه دی او عبد شمس وی دا دواړه تو امینو دواړه سره جوړه شوي دي ښه هاشم او دغه دی د عبد شمس دا دواړه سره جوړو شو او چې جوړو شو نو عجیبه کار دی د هاشم خپه دا د عبد شمس د سر پورې نښتې وه دا غوښه یې نښتې وه نو دوی بیا په منځ کې څه چاړه راواغېشته دی پرې که نو دا خپې د ده د سر نه بیله کړه چې بیله یې کړه نو فادما هغې وینه هغه کړه وکړه چې وینه یې وکړه نو د خلکو پال ونیوه چې وای خدای ګو د دې دوو د دې دوو هلکانو په قوم کې به چې دی نو خونریزي او جګړې کیږي همدقسې وشوه بیا د بني عباسیو او د بني امیو سره هغه کوم جنګونه چې شوي دي هغه بدفالي وه نو هسې مې وی چې دا څلور روڼو دغه چې دی د هاشم مطلب او عبد شمس دا سره د پلار او د مور نه سکو د دوی مور نامه وه عاتکه او دا نوفل دا دغه وخه دی د پلار نه و خو د مور نه نو د دوی مور بیله وه لاندې لیکي واقعده د هغې نامه وه هغه بیله وه دا پکې پوره تفصیل راغی وکانه نوفل اخاهم نوفل د دوی رو خو صرف له ابیهم د پلار نه خو مورې نه وه باب من بل سرنامک دی دا باب دی د هغې چا لم یخمس لم یخمس یا لم یخمس چې هغه وایي چې خمس به نه اخیستې کیږي الاسلاب د سامانونو نه اسلاب جمع د سلب ده سلب دغه ته وایي د مقتول سامان هلکه په میدان جنګ کې یو سړی دی راوپرځو او مړ دی که د هغه سامان اول دا دغه کې دې سامان سره به څه کوو په میدان جنگ کې یو مجاهد ولګې د کافر نه سر وو او چې سر یې تی وو د هغه سره سامان دی دا سامان به د چی امام شافعي رحمه الله وی که امام اعلان کړی وي او که امام اعلان نی کړی د مقتول سامان دا به د قاتلی ښه د مقتول سامان دا به د قاتلی د دې وجې نه چې د مقتول سامان د قاتل شو نو حضرت امام شافی وی خمس به تیلی وی الکه ټول سامان دی شو خو څلور حصې ستا شو پنځمه دغه دې مونږ له راکه زمونږ حضرت امام صاحب وایي چې په میدان جنگ کې د سړی وو د هغه سامان غنیمت دی د هغه سامان د قاتلو هغه نه دی او که امام اعلان کړو چې هلکه چا چې سړی مړ کو د هغه سامان به د قاتلی نو بیا به چې دی نو دې صورت کې وي او چې وي نو بیا خمس نشته ښه خمس مموسه هغه نشته اسلاب جمع د سلب ده سلب دغه ته وایي د قتل شوي سامان سړی دی په میدان جنگ کې قتل کو د هغه توره ده د هغه زغره ده د هغه اس دی دا سامان دی باب من دا باب دی د هغه چا لم یخمس چې هغه خمس نالی الاسلاب د هغه سامانونو د مړو نه ومن قتل قتیلا چا چې مړ که یو سړی فله سلبه دله به سلب وي دا د امام شافی رحمه الله هم رایه ده چې چا سړی مړ که که امام اعلان کړي او که نی کړی د مړي سامان به د قاتلي من غیر الخمس بغیر د حمس نه و حکم الامام فیه او حکم د امام په دی کې مثلا امام او حکم وکړي چې من قتل قتیله هلکه چا سړی مړ کو د هغه سامان به ددی حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده قال دا حدیث صالح روایت کوي د عبدالرحمن صاحب نوسی دی هغه د خپل پلار نه روایت کوي چې ابراهیم دی او ابراهیم بیا روایت کوي د نیکه د صالح نه چې هغه عبدالرحمن دی عبدالرحمن صاحب واقع ویانی اوس میدان د بدر دی د بدر میدان دی دې طرف ته د مسلمانانو کتارونه دي پورې غاړه چې دي د کافرو قطارونه دي نو دی وی بین انا واقفون عبدالرحمن وی په دا منځ کې زه ولاړم فی صف په صف کې د مسلمانانو قطار سب جوړ کړی دی دا دی خواته او بیا خوړ دی د خوړ نه پورې غاړه بیا میدانی د پدې کې کافرو قطار جوړ کړی دی نو زه ولاړم فی صف په قطار کې یوم بدرن پر ورځ د بدر خیال دی د بدر پر ورځ باندې نو نظرت عن یمینی داسې ښي طرف ته مې وکتل چې څوک را سره ولاړ دی په دې صف کې نظرت ما وکتل عن یمینی ښي طرف ته وعن شمال یو ګس طرف ته چې ومې کتل دوه نوجوان هلکان دي نو عمره ښي طرف ته مې هم نو عمره هلک دی ګس طرف ته مې هم نو عمره هلک دی خفه شوم چې خدایه داسې وشو دا که چېرې زما خواته داسې قوي او طاقتور کسان ولاړ وي ښه به وي فاذا انا بغلامین ناګنه زه مخامخ شوم د یو دوو هلکانو سره من الانصاري چې هغه د انصار وو او څنګه انصار وو حدیثت اسنانهما نوي عمرونه د هغوی نوي عمرونه د هغوی تاسو وایې که نه نو عمره و نوجوان و او د نوجوانان دونه تکړه نی نو خپه شوم تمنیتو مارزو وکړله ان اکونه چې زه وي بین ازلعه په منځ د ډیر قوي کې منهما د دې دواړو نه کاش چې زما یو طرف ته قوي سړی ولاړ وي او بل طرف ته هم قوي سړی ولاړ وي چې دشمن په ما حمله کوي چې دوی دفاع راسره کوي په دې سوچ کې چې ناګنه د یو هلک نه دی د اوس کونډلم دا زما خواته چې دی د اوس کونډلم نو فغمزني اوس کونډه ماله احدهما یو د دوی د یو الکزوس کونډلم فقال وی وی یا امی ای کاکا یا امی ای زما کاکا تا ابو جهل پیجنی هل تعرفو ابا جهل آیا ته پیجنی ابو جهل لاندې لیکي د ابو جهل خپله نامه ده عمر د پلار نامه ده هشام عمر ابن هشام او دا هشام نه دی دا د ولید رور دی ښه د ولید نو مطلب دا دی د ولید ابن مغیره ابو جهل رواره دی د حضرت خالد د تره زوی شو که نه نو ته پیژنې ابو جهل نو قلتو ما ورته ووی نعم او پیژنمې خو بچیه ستا وسره څه کار دی ما حاجتو کا سد حاجت ستا الیه هغه ته یبن اخی ای زما درور زویا ای روارو نو قال هغه ماشوم راته وایي ساجیبه همت یې راوړی دی هغه وایي زه خبر شوی ما چې دی زمونږ د رسول الله پسې بدې ردې وایي په خدای قسم چې مې ولیده چې زه د هغه نه جدا نشم چې کمې پورې یا ما نی مړ کړی او یا زه نیم مړ کړی قال نو ده راته ووې چې اخبرتو ما ته خبر راکړی شوی دی انه یصب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی کنزل کوي دغه ته رسول الله ته په پیغمبر پسې بده ردې وایي والذي نفسي بيده قسم می دی پاغ الله چې زما دا نفس په لاس د قدرت داغه کې دی لئن رأیته که مې ولیده که دا ابو جهل مې ولیده نو دا مې د قسمي چې زه د ده نه جدا نشم لا یفارقو سوادي جدا به نشي زما بدن سواده د بدن د هغه نه زه به د هغه نه جدا نشم چې کمې پورې یا زه نې مړ او یا هغه نې مړ حتی یموت الاجلو تر دې پورې چې مړ شي هغه کس چې هغه ډیر هغه ډیر زری په نیټه کې د چا نیټه زری د مرګ من نه زمونږ نه وایي ما وی چې وایي خو مخکې یریدم دې ماشوم ته ګوره دونه همت ته ګوره فتعجبت لذلک نو ما تعجب وکړه د دې اوس په دې تعجب کې یم چې دا بل طرف ته دې بل زوز کونډلم فغمزنی الاخر زه اوس کونډلم دی بل دی بل اوس کونډلم دا بل پلو نه دی فقال لی مثلها نو هغه ماته ووې په شان د دې خبرې هم راته داسې خبره وکړه چې هغه ابوجهل پیژنې خیر چې لږ وخت پس ګورو چې اوس ګورو ای ابوجهل الله چې درته موقع درکړه مدینه منورې ته لاړې او موقع در سره وه بدر ته لاړ شیخه الله به نیم علم ستاسو هلته زیات کړي ډېر عجیبه میدان دی نو هلته لاړ شه غلاکه وګورې داسې دې طرف ته میدانی ده اوس دلته سره کم تیر شوی دی جماعت جوړ شوی دی دلته مسلمانان دي بیا دلته کې خوړ دی اوس پکې دا لوی لوی واښه دي پورې غړوچت ځای دی ښایسته دغلته کافرانو فلم انشب نو ما وخت تیر نکو چې ان نظرت الی ابي جهل چې ما وکتل ابو جهل ته اوس ابو جهل دی او په قطارونو باندې ګرځي او په دا نخرو پخرو او داس د پاسه سور دی تکړه شی او داسې وکړي او داسې وکړي یجولو فی الناس چې هغه تاویده را تاویده په خلکو کې او پس سور دی ما دې ماشوم ته ووی چې و ماشومه هغه دی دغه دی انډیوال دی هغه دی فقلتو ما اووی فقلتو نو ما اووی چې الا خبر شه ان هذا صاحبکما دا ستاسو دواړو ملګری دی تاسو دواړو چې د چا تپوس کو هغه دا دی الذي هغه ملګری سألتمانی چې تاسو مانه سوال کړی و عنه د هغه وایي ښه مړه لا خبره مې خلاصه کړې نه وه چې ګورو د یو پکې شت وال منډه یې کړو منډې منډې منډې منډې او دی اوس پاس باندې دا نخرې کوي او سور دی چې په توره باندې خراب شو دا پتونې تي وو چې پتونې تي وو او لاندې الټه راوغورځو دغه دی دا هر څه زور ده ختم کو پتونې تي وو راویې غورځو دا بل هم پې ورغې دم پې ګزار وکړو خو ده پې رسته وکړو دی بل یو پې مخکې کړي غالبا دا دواړه رونه دي فابتدراه نو, نو د یو بل نه تیزي وکړه فابتدراه نو د یو بل نه تیزي وکړه د دواړو هو چاته ابو جهل ته بسیف بسیفیهما سره د خپلو تورو یو هلک سره هم توره ده بل هلک سره هم توره ده یو وایي چې زه مخکې ورسم ابو جهل ته او بل وایي چې زه ورسم فضرباه نو دی دواړو ووه خو ما وی دی یو چې وهلی دی هغه یخ کړی دی یو دی چې وی وو نو دا پتونې تې پرې کو راوغورځېد او مسله دا ده چې سلب باغه چاله ورکې چې چا بل سړی یخ کړي حتی تر دې پورې قتلاه چې قتل یې کو اصل کې قتل کړی نه دی خو قریب القتل یې کړی دی ښه بس مرګ ته نږدې دی ورنه سر ته پرې کړی دغه دی ښه حضرت عبدالله ابن مسعود ته قتل کړی دغه کړی دی ښه ثم انصرفا بیا را واپس شو دا دواړه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته دا لا جنگ شروع نه دی ښه خالي صفونه تیار دي فاخبراه دې دواړو خبر ورکړه چې حضرت داسې هم وکړو فقال ایکما قتله نو رسول الله وی په تاسو کې کم یو دی قتل کړی دی هلکه کم سړي وژلی دی یو وی ما وژلی دی او بل وی ما وژلی دی نو قال کل واحد منهما اوی هر یو د دې دواړو چې انا قتلته یو وی ما قتل کړی دی او بل وی نه ما قتل کړی دی نو وی څنګه چلو غالبا هغه یو وی حضرت ماته خپه وواله چې خپه مې تي وواله نو راوغورځېد نو بیا پروتو اما یخ که او دا بل وی نو زه پې ورلم ما پې ګزارونه وکړو نو فقال رسول الله وته وی چې هلکه سړی م او توره هم په وینو شوه نو د هغه وینو نه هم توره پاکه کړې ده که نه هل مسحتما آیا تاسو دواړو مسح کړې ده سیفیکما خپلې تورې هغه تورې هم د وینو نه صفا کړي دي قال لا وایي نه چې کتلې د دواړو تورې د وینو نه ډکې وي فنظر رسول الله وکتل او سوج یې وکړه فی السیفین په دا دواړو تورو کې نو ما وی معلومه شوه چې یو ګزار پې دواړو کړی دی خو یو یخ کړی دی او هغه بل پې هسې زړه یخ کړی دی خو هغه رستو والی دی فقال رسول الله د خوشحالۍ دپاره وی کلاکما تاسو دواړو د ټکي د ګوره کلاکما تاسو دواړو قتله هغه قتل کړی دی هلکه د هغه بل د خوشحالۍ دپاره وی تام قتل کړی دی او تام قتل کړی دی خو دومره ده چې سلبه لمعاذ ابن عمر سلب به د چی هغه سامان د جنگ د ابو جهل به د چی ابه د دواړو نه وي هغه به د معاذ ابن عمر ابن جموهي د دې یو ورور نامه وه معاذ ابن عمر ابن جموه د ده دا نامه وه د دواړو نامه معاذ ده معاذ د یو نامم ده د معاذ د بل نامم ده خو د دې یو معاذ غالبا چې دا چا پې اول ګزار کړی او د خپې تې والې ده نو د ده د پلار نامه د عمر ابن جموح او هغه بل معاذ نه دی بل د هغه د پلار نامه د حارث حارث معاذ ابن حارث خا وکانا او دا دواړه الکان دا څوک معاذ ابن افرا یو معاذ ابن افرا دا افرا د ده د مور نامه ده ښه معاذ ابن افرا او بل دی معاذ ابن عمر ابن جموح دا دوو ښه یو معاذ ابن عمر ابن جموح دی یو معاذ ابن افرا دی خو داسې د دې تاریخ نه معلومیږي چې پلار د دې دواړو پلاران بیلو خو مور هم د افرا ده ښه ریاضه معاذ ابن عمر او معاذ ابن حارث د دې دواړو چې دی نو مور یوه د افرا خو پلار یې دغه دی د یو عمر دی او د بل حارث دی او دواړه انصاري صحابه دي او عجیبه کار شوی دی معاذ ابن عفرا چې د هغه د پلار نامه ده حارث معاذ ابن حارث وایي ده سره دوه روڼه نور هم راغلي وو دغه ته بدر ته د یو نامه ده معوذ ابن حارث او د بل نامه ده عوف ابن حارث او دا دواړه په دغه کې شهیدان شوي دي دا څه ورته وایي په بدر کې ښه الله چې موقع درکړه بدر ته لاړی بدر ته نو اول به دا میدانی وګورې نو بیا خیله سداسې پاس چړۍ ختلې ده د غره لمن کې پاس چې وخیږي ښایسته میدانی ده دې ښایسته میدانې په دې سیټ داسې چې وګورې داسې یو برجی ده ډاټ شکل په دې کې چې دی د دوی یو بورډ راځوړند دی هغه نامې پکې د دغه دي د شهیدانو دي نو لاندې لیکلي دي چې معاوز ابن حارث او عوف ابن حارث د دوی نامه هم هلته په شهیدانو کې ده قال محمد امام محمد چې هغه دا دغه دی د امام بخاري دی محمد ابن اسماعیل دی وی چې سند کې با باس دی هلته صالح و که صالح د خپل پلار ابراهیم نه روایت کوي ابراهیم د چا نه روایت کوي د عبدالرحمن ابن عوف نه نو دی وی سمع یوسف اوریدل کړی دی یوسف دا یوسف ماجشون نه دی د بخاری د استاز استاز دی صالحا د صالح نه او و ابراهیم و اباه او سما کړی د ابراهیم د خپل پلار نه د دې دواړو سما ثابته ده حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال حضرت أبو قتادة لوی شان والا صحابي دی د تبا خلکو وی فارس د رسول الله چې په میدان کې به دی پاس باندې سورو دا یو سړی به خلکو په سلو شاسوارو کې حسابه د ده نامه ده حارث ابن ربعي قال ابو قتاده وی خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه اووتو سره د رسول الله دا د مکې نه وتلی دي مکه فتح شوه مکې پسې حنین دی منګه اووتو عام حنین په کال د حنین دا تم کال د هجرت دی صحابه د مدینه د مکې نه ووتل حنین ته فلما التقینا کله چې موږ ملاو شو د دشمن سره نو که ستاسو خیالو دا ټول نه دي ملاو شوي دا هغه نوجوانان نو چې هغه مخکې روانو هغوی د دشمن سره ملاو شو نو کانت للمسلمین شو د مسلمانانو د پاره جولتون شکست اول کې د سر کې مسلمانانو شکست وخوړ جولتون منه دی تاویدل تل راتلل شکست چې خیر شکست وخوړو د رستو فوج شکست نه دی خوړلی دا کم نوجوانان چې دي دوی شکست وخوړ نو را واپس شو چې ګورو عجیبه منظر دی ابو قتاده وی اوس د کافرو یو بلا ده او په یو مسلمان د پاسه په دې سینه سور دی او مړکی یې فرأیت رجلا ما ولید یو سړی من المشرکین چې هغه د مشرکانو نه یو بلا وه او علا دې د پاسه ناستو رجلا په یو بل سړي من المسلمین د مسلمانانو په دقه وخت کې دې کافر مشرک یو مسلمان را پرځولی دی او د پاسه په دا سینه ولې ناست دی ما وی وی دا خو صدقه دی نو غلی غوندې د شا طرف نه ورته راتاو شوم چې راتاو شوم چې خراب مې ترې وویسته په دغه ځای مې وویې دا د سټ دا سیډ نه دی دا پله په دې باندې مې ووو ومې وو خو وینه لا دغه وه ګرمه وه په ما پسې راپاڅېده بله او چې راپاڅېده ما نه لاسونه تاو کړه نو دونه زور یې راکړه چې وایي په سترګو مې مرګ دغه ولید خو بس بیا یخ شو دغه شو پریوت فاستدرتو زه راتاو شوم حتی اتیته تر دې پورې چې زه دې سړي ته رالم من ورایه د هغه نه رستو اوس د مسلمان د پاسه ناستې پسینه حتی تر دې پورې ضربته چې ومې وو بسیفي په توره علی حبل عاتقه په هغه پله د سټ د هغه دانه نه دا سیټ ته دا پله په دې مې تې خرپ وویستو چې ومې ویستو ف... نو ما وی وینه لا توده ده فاقبل علی نو دی راغې په ما پسې فاقبل نو دا کافر راغې په ما پسې او فزمنی ما ته زور راکو زمتن په داسې زور راکولو سره چې حتی وجدت منها ما اومونته د دې زور نه ریح الموت بویو د مرګ هغه د مرګ بوی راته راغی چې ما وی وی لکه مړی کړی خو ما وی وینه ما خو والیو ثم ادرکه الموت او بیا اوموند دله مرګ په دې منځ کې به زه پریوت فارسلنی زه خوشې کړم خیر دلته خو مې سړي وو خپه یم چې خدای مسلمانانو دا څه وکړه فلحقت عمر ابن الخطاب زمیلو شم د حضرت فلق فلحقت عمر ابن الخطاب زمیلو شم د حضرت عمر سره ما وی دا سو شو فقلت ما اوی له هغه ته ما بال الناس څه د حال د خلکو دا سو شکست وخوړ نو قال هغه راته وی امر الله دا د الله حکم دی کې به خیری خیر دی ثم انن خیر بیا دلته لږ مختصر دی بیا مسلمانان راغون شو او چې وړاندې حمله وکړه کافرو ته شکست ورک نو تاسو ویلو بې اندازې غنیمت او بې اندازې چې دی نو قیدیان د دوی په لاس رالل ثم ان الناس بیا خلق چې دی رجعو هغه د دشمن نه را واپس شو چا کم ځای کې د دوی میدان هغه ته رالل وجلس النبی صلی الله علیه وسلم کیناست پیغمبر علیه السلام نو پیغمبر علیه السلام ډیر خوشحاله و ځکه ملګرو بې اندازې قرباني کړې وه نو د ډېرې خوشحالۍ نه اعلان کوي فقال رسول الله وی من قتل قتیلا چا چې وجلي وي یو مړی چا چې قتل کړي یو کس خو دومره ده چې له علیه بینتون او د ده په ده باندې ګوانی چې ګواهي او څوک وله ګوهي وکړي چې او دې سړي دا سړی دغه کړی دی قتل کړی دی چا چې مړ که یو سړی او له د دې قاتل دپاره علیه په دې مړي باندې بینتون ګوایي چې او دا د وژلی دی نو فله وی به دې قاتل له سلبه اه ټکې راغی د ده سامان د ده سامان به د دی فقمتو زه ودرېدم اوس خلک دي دا ودرېدم ما وی ما خو هم سړی وژلی دی ما له به څوک ګویو کی فقلت ما ووی من یشهد لی څوک به ګوی وکړي ماله د خوا سړی والیو ثم جلست بیا کیناستم ثم قال بیا رسول الله دویمه پیره ووی من قتل قتیلا چا چې وژلي وي یو سړی او له علیه او د ده دپاره په دغه مړي باندې بینتون ګوای فله سلبه نو هغه دپاره به یې سلب دغه فقمتو زه بیا ودرېدم فقلتو ما ووې من یشهد لي څوک دی چې ما له ګویو کی ثم جلستو بیا کېناستم ثم قال الثالثه بیا رسول الله او فرمایل درېمه پیره مثله پشان د هغې چې من قتله قتیله فقمت زه بیا ودرېدم رسول الله رانه تپوس کوي یا ابو قتاده دا څنګه چل دی ډېر ودرېږي او کینې فقال رسول الله صلی وسلم پیغمبر علیه السلام وی مالک اسدی تعالی یا ابا قتاده ای ابو قتاده دا څه چل دی چې ودرېږي او کینې نو فاختصصت علیه القصه ما بیان کړه دته قصه هغه د مړي ټوله کیسه مې ورته بیان کړه چې صاحب ما داسې کار کړی دی اوس ګوره چې الله خبره برابروي دې کې یو سړی پاسید وی حضرت او د سړی وژلی دی خو د هغه سامان ما سره دی ما نه ما له دې رضا که دله بل شی ورکه د مړي سامان ما سره دی وقال رجل اوی یو سړی یا رسول الله ای د الله رسوله صدقه دې سړي ابو قتاده رښتیا ووې وسلبه عندي او د هغه مړي سامان زما سره دی خو صاحب مانې مالې فارضیه دې رضا که عني زمانه بل شی وله ورکه مانه د دغه سامان ماله وی ښه ابو بکر وی دا چرته انصاف دی فقال ابو بکر نو صدیق وی ابو بکر صدیق لا نه نه نه دسې بنی الله قسم په الله دا هی په ځای دا وو راغلی ده لا دسې نه الله قسم می دی په الله ایزن په دغه وخت کې چې توره دی یو کړي او سامان دی بل اخلي لا یعمدو رسول الله به قص نه کوي الی اسد یو زمري ته من اسد الله د زمرو د الله نه ابو قتاده زمری دی بادر دی رسول الله داسې نشي کولی چې هغه د قصد وکړي د الله په زمرو کې یو زمري ته یقاتلو چې هغه جنګیږي عن الله د طرفه د الله نه و رسولی هو د الله د رسول نه رسول الله داسې نشي کولی چې د دې بهادر حق راوالي او تا ته درکی یوتی که سلبه چې رسول الله درکی تا ته د ده سامان فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی صدق ابو بکر رښتیا وی فاعطاه رسول الله غته هغه ورکه سلب لیکن هغه د خمس هم وستی وانه غشت د هغه چې هغه مړي چې څومره سامانو په هغې کې تورم وه په هغې کې زغرم وه په هغې کې به نور سامان هم هوښیار دی ښه ابو قتاده دا ځینې خلک پرون هم تاسو ویلي پیسې وله راشي بېځایه خرج کړي هېڅ پې پوه نه شي اکابر وایي کاروبار چې کوې ګورې کاروبار بېدباره دی نن به د کاروبار هم رواني په لکونو روپۍ به هم د سره سبا به د سره بېسم نی د دې وجې نه روپۍ مه ساتئ په دې روپو جایداد الی که په سرای کې دوکانونه او دوکانونه اخلی او که په پېښور کې ځای نو هغه اخلی او که معمولي نه معمولي شی او معمولي شی الی خو دغه پې الی جایداد نو فبعتو درعه په دغه سلب کې په دې سامان کې ماته د مړي زغره ملاو وه او ډېره قیمتي زغره وه نو ما خرڅه کړه هغه زغره هغه د کم کافر سامان چې هغه شتې و هغې کې زغره وه مې هم خرڅه کړه او بیا لاړم په خپل وطن کې مې په باغ واغشته فبتعتو ما واغشته د هغې په پیسو باندې مخرفن باغ فی بنی سلمه په بنی سلمه کې بنی سلمه دا د ده د کورنۍ نامه ده او وی دا باغ چې دی فانه فانه لاول مال دا باغ اول مالو تاصلته چې ما حاصل کو فی الاسلام په اسلام کې بس دی